احتلام کې جام باندې ولید او یقین دې انه منیون نو دا وسنتونه شو تیقظ دا تذکر د احتلام د صورتونه وو عدم تذکر د احتلام صورتونه وو نو مجموعه سوال صورتونه شو نو وو صورتونه کې یقینا غسل او څلور صورتونه اشتباه شامی کې نقشه جوړ کړي هغه کې وګوره دا کوم کوم سوال صورتونه کې کوم یو کې غسل لازم کوم یو کې غیر لازم څلور صورتونه نزاعي په ټول سوال صورتونه کې نباب فی الرجل یجد البلا فی منانی انا شاقالت فعل النبی صلی الله علیه وسلم عن الرجل تذکر د احتلام شته خو خو ولا یجید البلالا لنوالی په جامه باندې نشته قال لا غسل علی فقالت ام سلیم نو مسلم وی المرأة ترى ذلك عليها غسل که زنانه ویني دا یعنی سړی احتلام راغی تذکر انه ودیا مع زوجتها تذکر احتلام دغه شو نو غسل په لازم او زنانه ولید ان تذکرت احتلمت په دې باندې چې ان زوجها وتی معها نو دا تذکر شي نو د باندې د غسل واجب که غیر واجب عليها غسل قال نعم انما النساء شقائق الرجال نو حکم د مشتق منو د مشتق یو پښوی زنانو د شقائق الرجال کې حکم د مشتق د مشتق منو مشتق منو د مشتق یو وی ځکه هوا به پیدا شو مشتق شوی د آدم علی السلام نه د مشتق منو د مشتق حکم مرکد د ضرب د ضربا متعدی دی ضربن متعدی دی نو ضربا متعدی دی پښوی او کا کار د قیامن لازمی دی نو قامم لازمی دی پښوی د مشتق او د مشتق منو حکم یو دی انما النساء شقائق الرجال زنان شدی دا یا نظائر الرجال لکه څنګه چې ماده منفیه چې دا پر رجال کې موجود دی دا چې ماده منفیه په نساو کې موجود ده خوشوي بولی سینا او رستو وی دا رتوبت دی او دمه حیل باندې تولید کیږي دروغ وای پښوی سلب او د ترایب کې ماده منویه چې دا په رجل کې دا معنی منویه چې دا په نساو کې دا شیخ بولی سلام درو وای رسوم درو وای باب المرأة ترى ما يرى الرجل وبه قال حدثنا أحمد في المرأة ترى ما يرى ما يرى الرجل مسلم انصاریه چې دا د انس بن مالک مور زه رضی الله عنها قالت یا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق الله لا يترك الحق یا حیا استحیا حیا انفعالی صفت دی الله د انفعالی صفاتونو نه مبرا یا په خپل خپل په خپل حیا مونږ نه پوي د امور مشتبهونه فلتغتسل هو اذا وجدت الماء قالت عائشه فقبلت عليها ز مخامخ شم فقلت او فل لك وهل ترى ذلك المرات نو ما ویلو چې د د احتلام په رجال کې عدم احتلام نادر او په زنانو کې احتلام نادر په دې وجبانی استعجاب کوي وال ترى ذلك المراتو یا شو کې عائشه رضی الله عنها ډیره صغیره ده ممارسه دې نشته نه هل ترى ذلك المراتو ماده منیه په رجل کې موجود دی ماده منی په زنانه کې موجوده ده دغه وجه دا چې کله ماول مرتی غالب په ماول رجل باندې شي نو د ولد مشابه د ام شي اما رجل غالب شي په مال مرأه باندې نو ماشوم تابع مشابه د اب شي د الله په حکم باندې الګ الګ پیدا شي او که نطفه المرا غالب شي على نطفه المرا ليكون الولد انثى باذن الله تعالی نو نطفه موجوده ده نبو علی سنا و یا رسو و یا غیترو بوئی ټول عمر دروغ نه ویلي کله وای اسمان حرکت کوي کله وای زموږ حرکت کوي بیا رستی وای هغه دروغ ویلو نه مخکینی وای رسو دروغ ویلو ټول دروغ دي واجبي کله وای د مار په شان حرکت کوي کله وای د جرن په شان حرکت کوي یو سایدان د بل سایدان تکذیب کوي توخت شي بل شي جوړي دا ټول دروغ دي د الله د الله پیغمبر خبره اشتیا ده مقدار الذي يجي بالغسل غسل کې څومره مقدار ابو ولا پکار دي نو قانون خدای دې چې د هر د غاسل بدن لحاظ وي بعض ورکوټه بدن د لګو بو استعمالي او بعض غټ سره دی پښوی ناغله په لوټه نه کیږي په اغله بیا د کته بدرې ورپکا دا یو پتون چې وین چې لاس منو وګوره پکای هغه دې مقدار ته سړی باندې وای خبر پوه شوي چې د ټول اندامونو ته حسابت د ماو شي خو بیا هم که یو سړی د احتیاط کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقدار اوبو استعمالوي نو ښه ده او هغه مقدار د وضو د مد او د د غسل د پاره ساع د نبی اسلام طریقه وا باب فی المقدار الذي يجب الغسل انا شان رسول کان یغتسل من اناء نبی اسلام د غسل کول من اناء اغه انا الفارق ده من الجنابه نو یواز نبی اسلام نه ما او نبی اسلام دواړه په غسل کول پس لغونه خیر کوي قال ابو داود قال محمد عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد دوار یواز نبی اسلام نه ما او نبی اسلام دوار په غسل وکړه من اناء واحد فی قدر الفارق فرق دا فرق ابو چې مقدار فاضل کې راځي خنو سره فرق مقدار څومره دی قال ابو داود ورد عینانا وحدیث مالک قال ابو داود سمعت احمد بن حمال یقول فرق مقدار ستتا عشرہ رسلان شپارلس نمسیری پښوی شپارلس نیم سیری نو اته سیر شو کنه اته سیر شو او اته سیر مستعمل په دو کې څلور سیر شو وسمعت یقول صاحب نبی زیب خمس تارتار وسلسنا دری ارتالا او د یو رتل درې حصہ قال وسمعت احمد يقول منعت في صدقه الفطر برجلنا هذا خمسه ارتعال وثلثا زمون په دې صدقه فطر کې زمون په دې ریتل باندې پنځه ارتعال یو ثلث ور کړ فقط اوفا بس دا پر حق ادا کړ صدقه فطر خ ادا کړ او سع حجازي او عماري حجازي حجازي کې فرق ما ذکر کړو اوس یو غني اشکال د خیال کوي امام احمد رحمت الله علیه چا تاسو وکړو د په دې مسله کې منع تا فی صدقات الفطر چا چې ورکړو په صدقه فطر کې زمون پرتالو باندې پنځه ارتاله او دیو رتل سلس ورکړو صدقه فطر خو ادا شو ګوره یو پیمانه ده په ساعه کې او بل پیمانه ده په تول کې په تل کې سړي بل ساع کې پیمانه کول شو کله کله دا شوی یو شی وزنی وي ساع کې لګ راځي الته وزن کې ډېری هغه شی درون دی په خبره پوه شوي او کله دا لګ مثال ابو او ګبي دا دوړ راوخله بوتل کې واچو وبو بوتل ډک او د ګبي ګبي بوتل ډک الته بوتل کې وتاله یو به سیر خېږي نه بل با یو نیم سیر یو شی دروند بل شی سپک دی زما په خبر پوه شو نو امام احمد رحمت الله علیه فرمایله چې پنځه ارکاله یو ثلث ورکړه فقد اوفا د خسر د فطر ادا کړه قیل له نو امام احمد رحمت الله علیه نو تاسو شو اسی حالی ثقیلون وزن کې ډېریږي درنې دي التا په سعی کې کمی په خبره پوه شوې کنه ګوره ګډین او په ابو وزن کې بوتل کې واچو التا تل کې وتالا نو ګډین به درون شي ډېر بشي ابو به کمی دغه چې صحیحانی کجوري درنې دي دا غوښم دا حکم دی د ساينس په سوال باندې پوه شوې بوتل ډکیږي نه د سائل په سوال باندې پوه شوې کنه دا سوال کول غواړي قال السيحاني اتيابو سيحاني خو ډېر خي کجوري دي امام احمد ته سوال کو نه شو سائل سوال بل څه کول غواړي د جواب بل ورکړي سائل دا نه وایي چې سیحانی کجوري خېږي که خېلي دي او دا تاسو کې سیحانی کجوري چې دي وزن کې درنې دي نو پنځه د خمسه د تعلیم و سلطان شي نو ساعت نه ډکیږي او کجوري کې ساعت ډکول پکار دی دا ساده کنه یې تر سره پورې ډکول پکار دی اول نیشی سیحانی کجوری خمس تر تعالین و سلطن بشی سعنه پورا کیږي هغه سره وڅو کی امام احمد دا صحیحانی خو آتی ابو امام احمد د سائل په سوال باندې پوه شو روس خیر او دی خوي خبر پوه شوې ملا باشه چوب نه باشه دا ملا نه دا کم کوي جاهل وي زر زر فتوا ور کول ځان نه پوهل د سائل په سوال باندې نه پوهل په جواب باندې نه پوهل دا په مفتی کې وي د الله د بنده په منځ کې واسطه وي ازدانه چې د الله حل حرام کې د الله حرام حلال کې تجاسر اهل شقا کوي خبر پوه شوي نه استایحانی تقیلنا وی استایحانی اتیابو وی اتیابو او درجی متعلق تپوس نه دی الته صاحب نه دا کیږي قال لا ادري په دې مسله به زنیم پوه باب في الغسل من الجنابه الغسل من الجنابه کې دا طويل باب د امام ابو داود رحمت الله علیه تقریبا یو لس حدیث ذکر کړي کیفیت الغسل من الجنابه هغه طریقه ده چې دا د بدن هر حصے ته وګو اصابت ضروری دی نو د غسل کې مزمزه او استنشاق فرض او بیا ټول بدن وینځل چې یو مقدار دی یو وخت ځای وښ پاتې نشي الغسل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دې شي چې نبی اسلام مخکې چا ویلي مونږ درې ځله بواچو پنځه ځله بواچو لس ځله بواچو ها نبی اسلام فرمایله اما انا فافز على راسي ثلاثا دا خپل سر باندې درې ځله بواچو واشار بيديه كلتيهما دا چې وراخلم په سر باندې اجب پس دا کافي کیږي د لس منو بو استعمالول ترجه نشته خو اصابت د ما کل جسد ته ولا پکار ده وبه قال حدثنا محمد بن مسلم لا زاد تسلم من الجنابه نبی اسلام چې کله غسل کول د جنابت دعا بشیء نحو الحلاب خیال کوئی نبی اسلام وغوښته یو شی لکه حلاب پشان او دا بخاری په تراجم کې سخت ترجمه ده اساو د هر چا لیکيږي د امام بخاری نه ساو شوې ده دعا بشین نحو الحلاب حلاب ودا خوشبوئی ده نو خوشبوئی خو مخکې غسل نه مخکې نه لګول کېږي غسل نه وروسته لګول کېږي د عائشه رضی الله عنها پر روایت کې یتوزا وضو للصلاه نو وضو للصلاه تخفیف ځلی کنه نو چې غسل خانه فرش ده نو بیا ټول او دس کول سره د وینځلو داخلي مېمنه رضی الله عنها پر روایت کې روز ته وینځل یعنی غسل خانه فرش نه ده بیا ګندګي کې خپل وینځلو نه بعد ثم يفيز على راسي ثلاث مرار درې ځل باندې بل اسلام په خپل سر مبارک باندې بواچل ونحن نفيز على رؤوسنا خمسا من به پنځه ځل بواچل په سر باندې من اجل الظفر د وجد سر د کونسو نه چې اصابت د وګو خوي شي نو ویخونه د ویختو ته اصابت د وګو زوري به یې نساو د پاره هغه د زنانه سر کونسې کې نو پرانستل بلازمي وي چې ټول بل راشي د ویختو نارینو د پاره زنانو د پاره ویخونه د ویختو ته اصابت المال ضروري وبه قال حدث سليمان بن حرب نو دا د هشام من عروه الفاظ شو دا مسدد ولا متن شو قال سليمان دا مخکې شیخ سليمان من حرف يبدا فيفرغ بيمينه اول سم لاس به وینځل بیا په سم لاس راوګوا شول دا د استاد الفاظ دا شو وقال مسدد غسل یادیه یعنی یو استاد لاس سم لاس مخ کې ویندل بیا سم لاس سره پاړو لاس باندې بوچول او مسدد پر واک کې غسل یادیه دوړ لاسونه وایتبلنا علی ید الیمنا دا لوخه با په سم لاس باندې برا کو کړل شي ثم اتفاقا دا الفاظ کې فرق شو د شیخانو او بیا روایت متفق فیغسل فرجو ناول استنجا شو فرج وینځل شو وقال مسدد نزلت فرجه او مسدد يفرغ يفرغ عن شمالي وربما كانت عن الفرج کله کله د سبیلین چې موږ ودا چې کنایه به وکړه کله لفظ د فرج او کله کنایه او کنایه به تر وی ثم يتوزع ذل صلا بیا تاسو اوس به کله کده مز پارا مز پارا اوس کې سوي غسل القدمین ناوا دی ما اله کی لاسونو دوا صفا کړ بیا په دیوال باندې سم خل ثم يستقبل الوضوء ويفز الماء على راسه جی غسل به کول نستنجان پات با دیوال باندې لاس مخه کسان خوخي اغزای در توخم چې په دې ځای کې نبی اسلام لاس مخه نو دا څو زاری اجازه وغیرہ لګیدلی ناغل ریکول پلا سره بیا غسل دی یادینو چرایح پاتې نشي منیر ذلانه روایت د عبدالله بن عباس نه ثم صب على فرج بیا وګوا چې په خپل فرج باندې فغسل فرج بشمالي اړو له سره سنجا وکړ ثم ضرب بيد الارض بیا لاس پزمک کې راځي وی وا صفای کړ فغسلها بیا مزمزه وکړو استنشاق وکړو مخ وینځل لاسونه وینځل ثم استقبل على راسي وجسده ثم تنحى ناحيه ان خفيه دي وینځل غسل خانه فرش نه ده ابو جمع کیږي او وخت بیا ګند کیږي د منځي روایت او د عاشر روایت کې فرق دی د پاره چې نبی اسلام خپل اعضاء مبارک وچ فلم ياخذه وانا غسل وجعل ينفذ الماء عن جلدته دا چې ابو د خپل بدن مبارک سندلې په لاس باندې ناغذ من دیل دا لا باس به ازمن فقها کې منیت المصلی ورته مستحب ویل سانتوری رحمت الله علیه ورته مستحب وای لیکن روایت منزل ته منځي کې تاسو له هغه ټول ځای دي پښې الوضو یو ځانو هغه پر اعتبار نشته هغه چې ابو وجي دا سمت سمت پښ هر وخت بس تولیا نیولې بس او دس کوي غسل کوي بس تولیا زر یو خرقه د استنجا لپاره بل خرقه د اندامونو لپاره وجود لپاره نو تکالف ځان له مصیبت جوړ کړي عادت مو جوړو جیمه کې مندل استعمال کول کې مې استعمالو یمه کې یخنی ده مندیل استعمال کا او ورکه مې استعمالو او ته تبرید خوالې دی ورکه تقاضا د برودت کې مې استعمالو یمه کې استعمال کا وبه قال حدثنا حسين بن عيسى کان اذا اغتسل من الجنابه يفرغ في يد اليمنى على يد اليسرى سبع مرار عبد الله بن عباس مسلک دی غسل من الجنابت کې لاسونه درې ځل وینځل پکار دی عبد الله بن عباس مسلک دی غسل من الجنابت کې وزل باغ لاسونه وینځل دا مسلک د عبد الله بن عباس زمونږ نه خبر پوه شو کنه عبد الله بن عباس غسل من الجنابه کې لز دا وزل با لا سره وینځه قال ابن عباس كان اذا غسل من الجنابه فرو يجلب ناله السبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرتان يذلش چې ما وزل لا سوینځل کا پنځه زله کې شپږ زله کم افرغ فسالنی کم افرغتو د شاګرد ده کنه هغه استاد ده ما سوزلو بو واچولې فقلت لا ادري څه خبرې راغله سبق لدی استاد نه ځکای نه نیم خبر لکه سبق دی ویل نیم خبر عبد الله بن الله ملو مور مړی خدای مور مړه کړ اسی سبق لراوتی وایي طالب علم خو د استاد زده کړه کوي نو تعالی ما چې او دس کو غسل کول او دس کول تا به کته کړه اللهم لا شا وما يمنعك ان تدري ولې د زده کول راغلي سبق لې نو سبق کې تمرین بالتعلیم می سبق کې تمرین بالفعل می استاد کوي او هغه چې عمل کوي دا مطلب نه دی چې ملای شي توای نه هغه کو او وای نه هغه کو چې کوي نه موکو نه نه نه ملا نه دی جاهل دی د تعلیم بالق د تعلیم بالقول تعلیم بالفعل تا ولې نه ذکر ثم توزع وضو للصلاه بیا ځو څکړ د صلات په شان صلات پر ځان وضو کې سي غسل الرجلین ثم يفيز على جلد الماء فقل بدن باندې بواش ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب من ذكر کوي مزونه پنځو او غسل من الجنابت چې د وزل غسل او غسل د جنابت مره واحده او غسل د بول من الصوب مره په طریقه درې ځله وینځل باندې نه جوړ شي وبه قال حدثنا نصر بن علي ساعت كل شهر هر ويختلان دي جنابت وي قصر کول به تر شو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم د اتخاذ شعر د نبی اسلام وخت ساتلی نو وخت ساتنه من سنت النبی صلی الله علیه وسلم او جلد چې د سنت علی بشي سنت نبوی نه ده هغه د د غوګ نیمه ته پوری د غوګ ویغه پوری او تر مناکب پوری دا درې وړ طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم دی د ویښت د اتخاذ کې خو چې ویښت ساتي نو فرق مسنون دی مس کې لیکه وستېدل او دغه چې غوړ ساتل صفا ساتل منګزول دا نه چې سر ویخته ساتلی په ټول سپکی پښوی صفای کې شو کولای نه سره بیا ساتي نو دا د مسنون طریقې باندې سنت طریقې باندې ویخته ساتنه دا بهتر ده دا زیات زیات جز دا په سنت علی رضی الله تعالی عنہ پښې جز او په تحلیل کې تحلیل بهتر نه دی چا خوشکی دا تکلیف دی مونږه تحلیل کو مونږ وخت ساتل دي شو جز بهتر دی خود جز د ټول سر قصر بهتر دی خرولو په نسبت باندې تحلیل کې دی د علامه د خوارج ده خبر پوه شوي تحلیق هر تکي ویخت خراول دا د خوارج علامات کې راځي نه داخله ده لیکن چا مجبوره وي خوشکی ډیره دا برداشت کول نشي نه دا ټیک ده لیکن مجبوری نه نو تحلیق په نسبت په نسبت باندې ټول سر ویخت په ماشين باندې کوتاه کول قصر بهتر نه الجاز قصر نه تعلیق بلا ضرورت نه پکار تعلیق ضرورت د خوشکای کوی باندې پیجاج دی او جز چې تفسیر د کل راز بهتر او بیا د جز نوم وخت ساتنه من سنت النبی صلی الله علیه وسلم خو چې طریقې سره ساتي